وہی سمجھا جائے گا شہدائے جمال مصطفیٰ جس کا قال قال مصطفیٰ ہو جس کا حال حال مصطفیٰ ہو معذر حاضرین کته د سومار پښتې باندې چې کوم د مرکبې لپاره مولا نام د کړی دا او چې هم دا شعر د مضمون ما بیان کړو تاسو مخ کې اصل مقصود د الله بندګی نه چې مولا دې الله بندگان دا جوړ شو و دې الله بندگان دا په بندګۍ سره جوړیږي چې دې الله بندگی کوي او دې الله بندگی په عبادت کې پټه ده چې ټول عبادت هغه نو دې الله بنده په جوشه الله به راضي شي ګورې دې الله رضا په عبادت کې پټه ده د الله قهر او غضب ناراضي په معصیت کې پټه ده ولی الله پرې جالو په انسانانو کې و اولی اولا پټي ليله القدر شپه پښتو کې پټه ده ساعت جبر په جمعې کې دا په ساعت کې پټه انسان ته الله پاک ډېر ښه موقع او کار پیدا کړی دی او که انسان سره درد دل سوز جګر پیدا شي دا غم سره پیدا شي چې آینده ما لپاره کومې کومې مرحلو کې کوندي هغه سوچ هغه فکر چې چا سره شامل ده هغه د شپې خوب نشي کوي ټول شپه به بیکاري تاروں سے پوچھ تو میری رویدادی زندگی رات پہ جاگتا ہوں تیروان تمہارے اختیار اولیاء دا حال ده یعنی چې ما حالات ته تپوسه ستورو نه تپوسه کوم د الله په بندګۍ کې هم اولیاء اولاد د دې خوان اما سړي کې جواب پښتمانه نه کوي اله څنګه دا بندګي دا یواش کا نه ده دا زیش په نه ده دا ټول عمر کې بندګۍ پر اعلی مشترک ده او بندګي چې ټول عمر سره قائم استي پابندۍ سره هغه باندې الله توفیق وي دا اړه حاصلېږي چې انسان ته د فنا مقام حاصل شي فنا فی الله فنا فی الله دا به څنګه حاصلېږي چې سړی فني فی الله شي لکه بچون د لالا په محبت کې فني هر وخت په بځای محبت لکه مجنون په عشق مجازي کې دا الله علی نام نه نه مړ دو داسې اولیاء الله دی الله دې نام نه مړ دې خپل نه نه مړ چې الله په نام کې څومره لذت او څومره خوند ده قرآن کې تاسو معلومه ده یا ایها الذین آمنوا یو مقام دی چې آمین اے مومنانو زهره نه اوس ایمان راوړی ته و دې خطاب تعالی ته چې یا ایه الذین آمن اے مومنانو چې تاسو ایمان راوړی ده آمن وې مان ته تاسو دې اصل ده طالبان ملایانه علت مندو دې دې معنا مفسرین باندې دی چې تاسو اتقوا الله خدای نه ویره وکړئ خدای نه ورشي یعنی په ایمان ثبوت راشي په ایمان ثبوت الګي چې تقوا راشي تقوا څه معنی ده ارجو دې کې دارتي چې تاسو روزه هو لعلکم تتقون تقوا معنا دا ده چې عبادت اتا عادت جوړ شي تاکه دې الله بندگی الله عبادت داسې مضبوط شي چې تا عادت جوړ شي خود به خود عادت کوم کاری راستای کوي ایا دې ته فنا فی الله یشي او فنا فی الله مقام ته چې سای ورسی بیا عموما تر مرګ پورې هغه د لغزش نه هغه سره د الله توفیق به شامل مجدد الاسلام رحمت الله کریم الفانی لا يرد الفانی لا يرد فنی جنس چې ختم شي فنی شي هغه نشي کولی فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مزمر ہے دا بتا سو لگی فنا کو مقام کے دے بقا راز مزمر ہے چکل اتا اللہ کو مابن کے فرشتے نتا تا اللہ پاک اغا بقا چغا حیات ابدی دا و دے اللہ محبت تا اغا ذکر آلو بدا ہمیشہ انا دا بینا وسی چا سوال وکړو چې فنیم لا يرد دې څمر څنګه نه رکیږي فنیم حکیم الامت مولا شیطان رحمت الله علیه هغه مثال یې کړی مثال یې کړی چې تاسو ته دا معلومه ده چې کله یو ځای بالغ شي بالغ کړي کوشش کوي چې زه بیا نه بالغ شم خو بیا نه بالغ نه کامل یو سړی یو ځل بالغ شو بلوغ دی بعد هغه دا ووایي چې زه نه بالغ شم هغه بیا نه بالغ نه شي دا چې فنا فی الله سره په طریقت کې په تصوف کې د الله بندګۍ کې چې څوک فنا شي هغه بالغ شلو کمال ته ورسېږي او چې کله هغه باندې شو هغه بیا نه باندې نه جوړیږي علت منلو د فنا نه مخکې مخکې انسان کله کله الیاذ بالله دغرا دیني نقصان دی چې کفر ته ورسي لیکن چې کله د تقوا مقام راشي تقوا عادت شي نه عادت ته نقصان خپل کېږي اې ځان دو دا دې زو مهنت سره چې دې الله په عبادت کې زبر هي مهرت کوي به الله دې مقام ته انسان کو رسي حسن بصیر رحمت الله علیه ته یو کس سوال چې حضرت په موږ شوی دی ته قران به نه حدیث به نه په موږ هیڅ اثر نه کیږي به موږ نه خو بالکل خو به ولي حسن بچو ته په دا حال وی چې قران سره او د سره پتا اثر نه کیږي حدیث سره پتا اثر نه کیږي بیا تا زه خو به ولې نه دا دا زه بیا مړ ده ویلې خو به ولې ته او خو ته درسه بیا هغه به درس قرآن او حدیث په ځبن یې درس لازمي لکه څنګه ته خو به ولې په لاس ورنه چې حرکت یې قرآن حضرت حدیث را په ځکه حرکت رسي قوت رسي ته ته په ځای دی قرآن او حدیث سره مې تا زړه نه بدلېږي تا زړه مې دا مړ ده وای دې علاج دی دل مرزا دل نہیں اس کو زندہ کر دوبارہ الفند دا زړه د انسان پر ډېر بنیادی اصل ده او په دې ځکه حدیث کې غل دي چې الله پاک یې چې لا یسرنی سما اسمن نه معنی دی نه کې معنی دی او ما چې دی قلب عبد مؤمن قلب زدی بندا په ځکه و تاسو خپل کور خیال کوئ آس صفائی کوئ او هر وخت خیال وینې چې بدبیني را نشي کوم چې الله پاک یې اجازه دې مؤمن په دې کې سم دا چې کبایر سره ملوث وي کبایر کوي د کبایر سخت بد ویلی ده د دې الله کوم ځای کې مؤمن ځکه چې هغه هر وخت خاصه کې د بل کور کې الله څنګه ګرځي ملائک په دې نه تش چې ملائک کله په دې ملائک تش دا کې دغه کې لیکل چې صحابه کرامو ارواح پاک قوت کې کله و چې غیبت وشو که نه غیبت د هغه ته بدبوی مې راغله لکه نن بدبوی عباد چلا شي د خلک پوه شي چې عباد دا بدبوی بوی نه راشي هغه به د غیبت په بدبوی باندې دا کوي عزتان دو الله سره د قرب مقام چې حاصلېږي بندګۍ سره شي او چې قرب مقام حاصل شي بیا تا په گفتار کې تا په کردار کې تا په رفتار کې داسې الله پاک اثر واچي چې هغه دې بل چې باندې اثر نه کوي تاسو ګورئ عیسی علیہ السلام پیغمبر او پیغمبران خو معصوم دي هغه مو چې مردا ته وړو چې قوم به اذن الله لمه مړ څنګه شو ته مړ ته وایې چې قوم به اذن الله دا ټول ملایان طالبان جمع شو دي قوم به اذن الله نه پوهیږي ویلې کوم قرب کوم نزدېکت کوم مقام کوم رضا کوم رضا چې ایثار څنګه الله یې کړی و هغه پښتا پېنګ ځکه هغه اثر پکې نشته اثر الله ځيږي چې قرب رسوش دنیوي بشان سره خیال کوه پولیس لاړ ده ډیوټي کوي هغه صحیح هغه دې نقصانات ولې ولې ذات ما معاصر کړي ما مقصد معاصر اېدا ځان له تاسو دې الله تا فخر کې نه زی او چې په خپل علم باندې معاملات برابر شي او چې معاملات برابر نه یا څه چې علم کې یو قوت او طاقت نه علم کې قوت او طاقت چې اصليږي دا په اعمال سره چې اعمال ا بدن کې راشي بدن کې قوت او طاقت ا پیدا شي دا دنیا د انقلاب زائدہ چې ځکه ته انقلاب پیدا کړ او دا زړه دا نیکو کارونو سره بیا قوت اخلي دا نه لکه علاقه چې زه هغه امراض وکړه چې هغه د عین قسم ته نباتات نه وي مخکې د هغه بیان د اهل کتابو چې فطال عليهم الامد فقصت قلوبهم زه سخت شول هیڅ نه قبول نو ظالمانو خپل کتاب په لسمه سره تعقیب کول دا څومره لوی جرم ده چې خدای کتاب په خپل لاس سره ران کې او بیا د خپل ځان او سوال کې میوه جهاد من عند الله په خدای دروغ وتاړه په خدای افترا وکړه په خپل لاس اعلان کو دا دې نه سختاري الله دې موږ ټول باندې فضل وکړي رحم وکړي بس مقصود دا ده چې دې واقع صرف تفکیر ده